دا لوی لوی غرونه دا به بیا چرته وي نو الله تعالی دا آیاتونه نازل کړو دا یو باس دی چې واقعي خلکو پوښتنه کړې وه که نه وه کړې ځینې علما وایي او بعضې خلکو پوښتنه کړې وه لکه د طایف یو څو کسان وو هغوی د رسول الله نه تپوس وکړو چې قیامت کې به دا غرونه چرته بعضې خلک وایي نه پوښتنه یې نه وه کړې خو مطلب دا دی رسول الله د مخکې مسله کوي که چا د نه تپوس وکړه چې قیامت کې به غرونه چرته وي نو ته ورته ووایه چې داسې به وي ویسألونک او دا خلک سوال کوي ستانه تپوس کوي تانه عن الجبال په باره د غرونو کې عن الجبال په باره د غرونو کې چې حضرت قیامت راشي نو دا غرونه به چرته ځي ويسألونک او دا خلق سوال کوي ستانه عن الجبال په باره د غرونو کې فقلت ورته وایا ينصفها ربي چوره چوره بکی دیلا رب زما نصفا په چوره چوره کولو سره نصفا ینصفو یو معنی دی چوره چوره کول یو معنی دی د ویخ نشیر استل یو تاسو پرون معنی کړی و الوزول لننصفنه تاسو پرون ویلو کنه نو ورته وایا چې ينصفها چوره چوره بکی دی له ام سیده یا با والو زیده له ينصفها وا بلو زیده له ربی رب زما نصفا پالو زولو سره د قیامت دا غرس چې راشي دا غرس د دې غرس سره به دا غرونه داسې شي لکه رانجه او دی به بیا په هوا کې والوزي نو چې والوزي تاسو به وایې کالعهن المنفوش داسې به شي لکه هغه رنګارنګ وړی چې تاسو ډانډت کې په هوا کې به څه سپینې دغه یې ګردي څه به تور ګردي څه به یو شان دي څه به بل شان دي وابلوزئ دی لرب زما نصفن په الوزولو سره نو دا چرته چې غرونه دي دا به څنګه پاتې شي ټیټ ځای به هم پکې نی ولا امتا او نه اوچتوالی داسې به اوار میدانی دا چې چرته غرونه دي دا چې نه به پکې چرته ښکتوالی او نه به پکې چرته اوچتوالی عوجن کوګوالی ټیټوالی ولا امتا او نه اوچتوالی اواز به وشي دلته به د دینه به مخکې اواز شوي وي د اواز د را بلونکي پسې لا عوج له نه به یې کوږوالی د هغه دپاره به چا چرته نه اواز کیږي ټول به هماغه ځای ته منډې وایي کوږوالی موږوالی به پکې نه چې څوک داسې لاړ شي او څوک داسې لاړ شي لا عوجه نه به یې کوږوالی له د هغې دپاره وخشعت ال او دون به روب په خلکو ير راغلی چې بیا به چغې نه وي خان وخشعت الاصوات او خکته به اوازونه ټیټ به اوازونه څوک به په زور خبرې نشي کولی وخشعت الاصوات او ټیټ به اوازونه چاته به ټیټ شوي وي للرحمن مهربان الله ته په میدان حشر کې به بیا اندازې مهرباني لیکن بیا هم دونه سړو خلکو باندې به یری چې اوازونه به دغه کوي اسې پس پس به کوي په کلار کلار فلا تسمعو تبوا نور الا همسا مگر پس پساره همسو، دا اوښ نه دی، دا اوښ چې خپه کېږي نو دی داسې کش غوندې وکړي، دغه کش به اوري. یومئذ په دغه ورځ د قیامت قیامت به شي میدان حشر به ولګي حساب کتاب به شروع شي یوم اذن په دغه ورځ د قیامت خیال کوي لا تنفع الشفاعت فیده به ونه رسي سفارش دلته به داسې وایي د اچا سفارش اچا له به فیده ونه رسي خو دا رستو سره یو ځای کې یوازې دا خبره به نه کوي پر ورځ د قیامت د هیچا سفارش هیڅ چاته به فایده ونه رسوي مګر هغه څوک چې چاته الله اجازه وکړي مګر هغه څوک چې چاته الله اجازه وکړي الا من مګر هغه څوک اسن له الرحمن چې اجازه کړی وي هغه ته مهربان الله د دې دوه دغه دي الله وته اجازه کړی یا د دې چې د سفارش کولو چا لکه تاسو سفارش وکې نو پر ورځ د قیامت روره هر چا ته به اجازه نه ښه پابندي به پیغمبرانو ته به اجازه ملائکو ته به اجازه صلحه او نیکانو ته به اجازه مؤمنانو ته به اجازه کافر سړی به د چا د پاره دغه نشي کولی سفارش نشي کولی او بل مطلب یې دا دی مګر هغه څوک چې الله ورته اجازه کړي په ورځ د قیامت هر چا له سفارش هم نه کیږي پابندي به وي سفارش کوي خو ګورې مؤمنانو له کوي بل چا له مه کوي په پیغمبرانو به هم دا پابندي سفارش کوي خو ګورې کافر له نه حضرت ابراهیم علیه السلام به اراده وکړي چې زه پلار له سفارش وکم اجازه به وته نی نو مگر هغه څوک چې اجازه کړی وي هغه ته مهربان الله ورضی له او رضا شوی وي الله دا غنه قولا په خبره کې الله ته په خبره رضای مطلب دا دی چې کلمه ویلې کلمه نو کلمې والا به بل هم شفاعت کولی شي او کلمې والا له به بل هم سفارش کولی شي دی به بل له کوي او دله به بل څوک کوي یا هلته بیا چالاکي نه شروعېږي نه کېږي چې چا کلمه نی ویلې او دی وایي نه ما ویلې ده یعلمو یعلم ما بین ایدیهم الله عالم دی پاغه حالاتو چې هغه په مخکې د دې خلکو کې دی وما خلفهم او هغه چې د دوی نه رستو دی ولا یحیطون به او دا خلک به ګیرو نکی په الله علما په علم کې چې د الله په علم باندې دوی ګیرو کی وعنت الوجوه او خوار ذلیل به مخونه خوار ذلیل به مخونه وی ذکر د مخونو دی مراد ته خاوندان د مخونو دی ښا ار سړی به سر ټیټی یې سر ټیټی څوک به خبره نشي کولی خبره وعنت الوجوه او ذلیل به مخونه چاته للحی هغه الله ته چې هغه همیشه ژوندی دی او القیوم هغه ولاړ دی په انتظام د خپل مخلوق روره پر ورځ د قیامت تمامه ګورې کامیابي او کامیابي ده ښه که ناکامیابي ده نو د هغه چا دپاره ده چې چا کفر او شرک کړي او د هغې نه توبه نه ایستې وقد خاب او یقینا ناکامیاب دی من حمله هغه څوک چې هغه کړي وي ظلما ظلم هغه بار کړی وی ظلم وی مراد د ظلم نه څه دی الشرک هغه شرک دی ومن يعمل من الصالحات بشارت خوشخبری ومن يعمل او هر هغه څوک چې هغه عمل کړي من الصالحات نیک کارونه ښه نیک کارونه کړي وهو مؤمن خو په دې شرط چې هغه مؤمن وي ښه ځکه چې نیک اعمال الله لې قبلی چې د ایمان پر رڼا کې وکي کنه ته نیک عملونه کې خو ایمان نشته الله اجر نه ور کوي دا کافران دا خلکو سره د امدادونه کوي ورسه کوي دوی ته به الله دنیا کې اجر ورکړي خو آخرت کې اجر نه ورکوي ځکه د آخرت د اجر شرط ایمان دی نو ځکه وایي وهو مؤمن په دې شرط چې هغه مؤمني نو پر ورځ د قیامت به دا سړی سي فلا دته به دا پته لګي چې ما سره نن نه زیاتی کیږي او نه ما سره کمی کیږي فلا یخاف نو دی به اون یریږي ظلمن د ظلم نه مراد د ظلم نه څه دی زیاتی چې ګناه نی کړی او په د ګناه واچول شي ولا حدما او نه د کمیه هضم خپله معنا دی الکسر ماتوالی طالبان نیوی وی اکل تو دړی او شریب تو شاټه نو بیا و یزم می نه راځي خېټه می پړسېدلې ده دغه ډوډۍ چې په دغه کې خېټه کې دغه شي کنه ماته شي او د معده او شربي نو مونږ وی ډوډۍ ما هضم شوه هضم ماتولو ته وی دلته هم د معده د ډوډۍ سره دغه کی هوشار وي نو ولا هدم او نه د کمی چې هلکه اعمال دې کړي نیک او تا ته د هغې بدله درنکړی شي نه وکذالک هم دقسې انزلناه مونږ را لېږلی دی دا کتاب قرآنا قرآن عربي یا په عربۍ ژبه کې په دنیا کې چې وګرځې وګرځې د عربۍ په شان ښکلې ژبه نشته یو بهترینه ژبه کې الله دا را لېږلی دی وصرفنا فیه او بار بار موږ بیان کړی دی په دې کې من الوعید دغه وعدو د عذاب لعلهم یتقون د دې د پاره چې دوی او یریږي او یحدث لهم یا دا بیان پیدا کی د خلکو د پاره ذکر نصیحت نو چې دا خبره تاسو واورېدې نو دوستانو د دې نتیجه څه ده نتیجه فتعال الله الملك الحق نو اوچت دی الله د هر چا نه اوچت دی د لات نه او د منات نه او د عزا نه او د بل نه او د بل نه فتعال الله الملك الحق نو اوچت دی الله کم الله چې هغه باچا په حق دی که صحیح بادشاه دی دغه دی د الله نه بغیر نور صحیح بادشاهیان نشته تاسو یې ګورئ څو کاله به بادشاهي او بیا به چېرته وي جیل کې وي دونه به قوم سره بې وفایي کړي او د قوم به ورته خیرې کړي چې بیا به په جیل کې پروت وي حق بادشاه الله دی بیا مسله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبره ده چې حضرت جبرئیل براغي پیغمبر علی السلام ته به قران مجید اورو دوی بزان سره زر زر تیرو الته به جبرئیل وته اورو او د بزان سره وی ولی چې رانیر نشي الله وته وینا آداب دانه دي چې تا ته جبرئیل وی ته وته خاموش کینه پاتې شو ستا په زړه کې برقرارول او یادول دا زما کار دی دا به زه تا په دې زړه کې ساتم او تا نه بیروم نه ولا تعجل بالقرآن او ته تیزی مکوه په قرآن من قبل ان یقضا مخکې د هغې نه چې پوره کړی شي الیکه تا ته وحیه وحی د هغې هلته وحی شروع ده او ته د ځان سره وې دا نه دي ته ورته غوږ کېده وقل رب دا وایه خواریم کوه ارس کوه خو که د سبق نه یادېږي دوام وایه دا غ دعا ده د سبق د نه یادېدو وقل رب او وایه چې ای زما ربه ای زما ربه زدنی زیات کې زما د پاره علما علما هلکه مراد دلته د علم نه د قرآن او د حدیث علم دی ښا ربه د قرآن مجید او د حدیث او د شریعت علم وراله زیات کی دی خلکو په د نور اداروم لیکلی چې رب زیدنی علم نغه دروغ وی هلکه دغه علم تی مراد نه دی دلته مراد د علم نه دغه دی قرآن او حدیث تاسو چې دا په د نور ادارو باندې ولیکې نو دا خو د قرآن غلطه تشریح تاسو کوئ چه د دا د قرآن د علم نه دا مراد دی خ ولقد عهدنا الى آدم او یقینا حکم کړو منګه حضرت آدم علی السلام ته بیا مسله ده ګوري په میدان ده دعوت کی او که په میدان د دین کې روان یې ګوري وی خوسېږي او د کېږي ما ګوري ډېر خلک داسې دي چې په دې میدان کې ودې شوي دي دیکه خوړلې ده که پویږي پوی شي او که نه پویږي حضرت آدم ته ګورې کنه آدم علی السلام ته ویلیو چې دی ونی ته منیز دی کېږه هغه شیطان راغی او دا قسمونه وته کول او چې زستا خیر خوایم او داسې مو داسې مو دا ونه چې دنو دا همیشه چې چاو خوراغه همیشه او داونه چې چا وخوړله په هغې کې د ملیکو صفت پیدا کیږي نه بیا خوراک ته ضرورتي او نه دسماتي ته ضرورتي دا چالاکي وسره کوله کوله کوله په ذهن یې وله دونه دباو راوسته چې هغه د الله حکم تیر شو او ورغې هغه وخوړله نو دا دی ویښ اوسېږي په دې میدان کې کله به دنه یو قسم کافر راشي دوکه کوي به دی کله به دی بل راشي کله به دی بل راشي خ ولقد عهدنا او یقینا حکم کړی ومنګه الی آدم آدم علی السلام ته من قبل مخکې د دینه چې دیونه ته منځ دی کېږه نو فنسیه هغه نه د الله حکم ایر شو او ورغه او هغه ونې وخوړه الله د حضرت آدم علیه السلام صفایی کوي په ایره یې وخوړه په ایره ولم نجد له او منګه نو موندلې د هغه دپاره عزما قصد دا نه چې قصد او اراده یې کړې وه چې الله زه منې کړی یم خو زه یې خورم نو معلومیږي دا خبره چې دا په یره وه او په یره چې سړی یو کار وکړي دا دوستانو ګناه نی نو چرته څوک دا ونه وایي چې آدم علیه السلام خو پیغمبر دی او پیغمبران خو د ګناه نه پاکي نو دا څنګه پاکي هغه خو د الله د حکم خلاف ورزي کړی ده نو قرآن دغه بیان وکړي چې هغه قصدن نو هغه په هیره او په هیره ګناه نی ربه ته ما مشکلات د دنیا او د آخرت په زمونږ حل کړي ربه ته خپل باندې خپل رحم او کرم وکړي ربه ته زمونږ حالات درست کړي ربه توفیق زمونږ سره مونږ لراکي او د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکي د خپل خوږ پیغمبر د اسلام په حدیث هم پوی کړي ربه د قرآن او د حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي ربه قرآن او د حدیث عظمت او بړای زمونږ زمونږ کې واچوي رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې راکې زمون کورانو بچو ته راکې په خبر کې رب د دې خیر برکت راکې په ورځ د قیامت رب د دې عظیم خیر نه ته مونږه مو محروم کړي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سمدي الله دې له دې راتلو د دې کې ناستو په دنیا کې مله اجر ورکړي آخرت کې مله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپل بچو خوشاله کړي په خپل عمرونو باندې کې الله ولا برکت ورکړي بیمارانو تم دعاګانې کوي چې د اهل اسلام سونه بیماران یې رب ته وته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکړي دا یاد خانی سیورور دی انات خان هغه بیمار دی هغه لم دعا وکړي چې الله وته صحت عاجله کامله ورکړي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا